محترم اجمولی صاحب نظر محمد پر قالیار پختنه کوي یو سړی خپل سره خرڅ کړ په 10 لک افغانۍ باندې او ویلې چې بل سره به پر واخلم او د پیسو قیمت هم وغورځید په دې پیسو کال تیر شو آیا په دې کې زکات کیږي او کنه حضرات ستاسو تر ایمان او اسلام قربان سم دغه پیسې چې و دا سړي ته نغدې پرتې دي یا بل چا ته ایښي دي امانت یا په پور ورکړي دي شهیدان باندې لري یا قاضي په خبر دی هغه اقرار کوي پر هر تقدیر باندې په دغه پیسو کې پس له کاله زکات فرض دی چې خامخا به وباسي تر هغه وخته چې دا پیسې ته په سرای بندې کړي چې سرای دې رانیوي بیا نو که پیسې ستا په لاس کې دي هم د زکات خلاص یې که کال پر تېر شي دا سرای ته رانیولی دي پیسې دې نه دي ورکړي که کال باندې تیر شي لس کال پر تیر شي همدا پیسې باره پر دی دي چې بندې دي کړې حضراتو د خارج دا مسله یاد لري یو سړی دېرش لکه افغانۍ لري لکن کوزده نه ده کړې دلته شپې د حج مرالې دا سړی به څه چل کوي که چیرې کوزده په کې حج پاتې کیږي او که حج ته ولاړ شي کوزده پاتې کیږي دواړه نه رسېږي سره چې هم دې واده په کښې کې وکړي په دغه پیسو کې او هم دې هغه فریضه د حج ادا کړي او هم پیسې په دواړو عمل نه رسېږي دا سړی به څه چل کړي که چېرې په روژه کې دا سړی کوزده وکړه دا سړی مدیون وګرځېدي د آینده حج څخه خلاص دی او که د وړوکې میاشت د اختر میاشت داخله سوه اول د شوال داخل سو بیا دغه پیسې وده ته پرتې وي د کوزدې څخه بند دی بیا به د خدای فریضه ادا کړي حج ته به ځي نو دغه پیسې دا دېرش لکه چې ستا په لاس کې دي او کال پر تېر سوی دي که ته د پوره خلاص یې د بچیانو نفقه لرې نو دا حولان د حول راغی شرط پر ځای سو نصاب هم موجود دی او شرط هم پر ځای سو نو زکات فریضه ده او که د غونه پیسې پر تا د بلې لارې پور باندې دی قرض باندې دی مطلب بیا نو زکات نشته تر هغه وخته چې په سرایه بندنه کې د زکات نه خلاصېږي قانون شرایط پر ځای و والسلام